اولنی کې تاسو نه جواب کړی لغم الته دي صحیح په لغت کې ویل کېږي الالتجاء والاعتصام والتحصن ځان ساتل د علماء کرام اجماع ده چې دا اعوذ بالله د قران نه نه ده اجماعا لفظ د خبر ده معنا د انشاء ده معنا ده الله ما بچ کې د شیطان نه اللهم اعذني من الشیطان الرجیم چا درسونه کړی نو پای کې بیا اعوذ بالله او بسم الله پورا وضاحت ایله تیر شوی وای دا امر د استحباب د پاره ده نو که چاو نه وي نو ګناهګار نه دی او بعض علما ورته واجب وای که چاو بالله نه وي ګناهګار دی علامه جزري ورته مستحب ویلي طيبه النشر کې وای واستحب تعوذ وقال بعضهم يجب دواړه اقوال ذکر کړي سو کوئی مستحب دی سو کوئی واجب دی دلیل د استعاذه په قران او په سنت کې د استعاذه ویل دا ثابت دي قران کې خو غایت د سوره النحل اتنوي او حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه کې راضی د الله پیغمبر د شپې چې برا پورته شنو الله اکبر به وي او بیا به ثنا وي درې ځله لا اله الا الله بیا درې مرتبه الله اکبر کبیره بیا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه دا استعاذه به کوم ځای کې ویل کیږي نو د قران په ابتدا کې چې قران شروع کې اعوذ بالله به وي علامه شاطبی سے ذکر کړی اذا ما اردت الدهر تقرا فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا کله چې ته اراده ولرې د قران کریم نو اعوذ بالله وایا على ما اتى في النحل يسرا وان تزد لربك تنزيها فلست مجهلا هغه بیا صيغه ذکر کړي چې کومه صيغه به وي چا دام ویل چې په اخر کې استعاذه وایا ځکه وای شیطان هغه کور ته وردن کیږي چې چا سره سمال دولتی تام تلاوت کو نو خمی کوي د جمع کې او شیطان هم لکه وی اعوذ بالله چې کله تلاوت ختم کې خدا قول صحیح نه دی او غي استدلال د قران د آیت نم کوي وی اذا فاذا قرات القران کله چې ولست قران نو پس دا غینه فاستعذ بالله مونږ دا غینه جواب دا کو چې هر فعل اختیاری مسبوق بالاراده هر یو فعل چې اختیاري وي نو غینه مخکې غیر اراده کیږي کنه تبلیغیان خو ځکه اراده وکي کنه او اراده وکي څوک څوک بزي نو دا معنا دا د کله چې ته اراده ولري د قراءت فاستعذ بالله دام شته اعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي اعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر خو علامه جزري صاحب وای چې غوړه څه شي دي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده بیا حکم د جهر او د اخفاء په استعاذه کې کمزې کې به استعاذه تلاوت کې تیز وي او کمزې کې برو وي غوره خبره په نس د ائمه د قراءات دا ده چې تلاوت کله کین استعاذه په تیز وایا ابو عمرو دانی سے ذکر کړي په خپل کتاب التيسير في القراءات السبعه کې لا اعلم خلافا في الجهر بالاستعاذه عند افتتاح القرآن ما ته څه خلاف نه دی معلوم چې کله سړی قران شروع کوي نو په تیزه دی وای وعند ابتداء كل قارئ یا قاری ابتدا کوي ابن الجزري په النشر کې ذکر کړي چې قاری ته اختیار د کپ تیز او یو کپرو وای مطلقاً چا ذکر کړي چې مطلقاً اختیار دی چا ور سره قید لګولې لکه ابو شام مسب هغه ور سره قید لګولې چې کڅوک ستا قران ته غوګري چې نو په تیز وایا ځکه چې ته په تیز اعوذ بالله نه او ډاری قران شروع کې او خلق تا ته غوږ نیسی نو به خبرې کوي ته په قران وې او الله وایي چې کله قران لوستې شي و اذا قرئ القران نفستمعوا له دا خو چې تعوذ بالله وې نو په دې کې به ته خبردارې ورکې چې زوس قران لولم نه چپ شي نه به چپ شي اعوذ بالله لك چپ نیم شلای څه د قران نه ده هغه ته فوت شي خو نور قران به ته فوت نشي نه دا د فواید د جهر نو دا موس کې وای زکه اعوذ بالله په پټم مونږ وایو چې هر سړی سم چپته نو په موس کې خو خبره نه کوي هر سړی چپته نو قاری دا څه نه کوي جو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حسن چپتینو بیا علما کرامو ذکر کړی چې د جهر د پاره دوه ځایونه دي یو ستا قران سو کوری نو پتی زوایا یا یو مجلس د قاریانو مثلا دا سه موږ ټول ناس په نمبر نمبر قاری تلاوت کوي نو ابتدایي کس دی اعوذ بالله وای نور دی بیا نه وای خو سوچ کوي کله د تلاوت مجلس کله د تعلیم او د تعلم مجلس دي کې فرق دی د تلاوت مجلس ته لکه لس قاریان ناس چې په نمبر نمبر تلاوت کو اعوذ بالله و د بل نمبر را لغله ضرورت نشته خو که چرته تعلیم او تعلم د مثلا لس کسان ناس تی قاعده یا تجوید کوي نو یو اعوذ بالله و داغه خو ټیک شو خو بل به وای کنه به یا به وای دلته کې مقصود څه شی دی تعوذ او د الفاظ ټیکول دي نو هر سړی به جدا جدا وای مثلا تاسو سو کوی قل ذو رب الناس سوره وایا تو وایا ته اعوذ بالله بسم الله ور سره وایا چې غم ټیک شي دغه مقصدی بکې بیا په سلورو ځایونو کې په پټه ویل مستحب دي یو قاری قران په خپل په پټه وای کزان ته دی او په مجلس کې دی نعوذ بالله دې په پټه وای دویم قاری قران په تیز وای خو څوک ورته رښتنه چې غوږ ورته ونیسي نو په پټه دی وای درې مسک تعوذ په پټه دی ک امام نه ک مقتدی دارنګه د قاریانو مجلس دی نمبر پر نمبر تلاوت کوي نو اولنی قاری نه علاوه نور د څه کوي په پټه دی وای فائده الاستعاذه د استعاذه فائده څه ده دا پاکواله ده د خلی د شیطان نه او د غلط او د عبس خبرونه پدې کې خبردارې ده دا الله د کتاب د تلاوت په دې کې اعتراف دی د خپل کمزوري او د عاجزۍ د دومره کمزورې کله ما ته پناهي د شیطان نرانه کې زما ور سره وسو طاقت نشته بل دا ده فائدې دا ده چې اعوذ بالله دی وي خلکو ته پته ولګي چې شو د دینه پس تلاوت کې نات خوان چې نات وای نو کله خو سره اعوذ بالله وینو تلاوت وکي او کله وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نات شروع کی ډایرک ناتونو لپاره یا ان کتاب د پر اعوذ بالله نشته اعوذ بالله کې اعلام او خبرداري د دې خبرې چې د دینه پسوس قران و دا د قران خصوصیت د تعوذ دای فائدہ وا دویم د بسم الله الرحمن الرحیم دې ته تسمیه وای بسملم ورته ویل کیږي په ابتدا د تلاوت کې د پاره د تبرک ویل کیږي مونږ تبرک حاصلو د الله په نومونو او په صفاتو Mm-hmm. بیا مواضع د تسمیه کم ځای کې بدا ویل کی نو په اول د سورته فاتحه کې او دارنګ د هر سورته په ابتدا کې چې قاری کلا سورت شروع کئ نو بسم الله الرحمن الرحیم دا به وای دا به لازمی او که د صورت د مز نه شروع کوي بیا د ته اختیار دی علامه شاطبی صاحب وای خو وردا د هر چا لپاره نه بعض قاریان لکه حمزه سه داغه قراءت دا چې په ټول قران کې د یو صورت په منځ کې هم بسم الله نشته داغه په ټول قران کسوره واحده بس کسوره واحده لهم دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة فافهمه وليس مخذلا ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا ولا بد منها في ابتدائك سورة سورة چې خامخا بيوي سواها وفي الاجزاء خير من تلا فمن اختيار اختیار ده ومهما تصلها مع اواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها فتسقل د اشعار او تفصیل بیا په قراءاتو کې راځي خو په منځ کې اختیار دی کوي وی او کنه حکم د بسم الله په دې کې اختلاف نشته چې دا په اول د د په سورۃ النحل کې آیت د قرآن انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم بیا زموږ چې کوم قراءت د عاصم دی نو دا یو آیاتونو شمیر دی د کوفیانو علماو مونږ هم په کوفیانو کې راځو زمونږه عاصم صاحب کوفیو نو تاسو که د عربو د قرانونو کې وګورئ نو پاغي کې بسم الله الرحمن الرحیم نه پس آیت شمارل ای نمبر 1 الحمدلله رب العالمین دویم آیت ته ای دا د سورته فاتحین جز ګرځي نو دومره چې تاسو ته پته چې تاسو په قراءت کې دا د فاتحین جز دی ځکه ورسره آیت شمارل کړي ته کوفیانو پنځ عد الایا د دې ځان ته علم د آیاتونو شمیر د قران په دې باره کې منظومه لیکل شوی او دا غي خپل د قراءات او د علم سره تعلق دی کوم مرګري قرات کوي نو بیا ویل کیږي غي کې ان شاء الله او بیا چې کم صورت ته شروع کې په ابتدا کې نو پاغي کې بتداوي بسم الله الرحمن الرحيم ولا بد منها في ابتدائك سوره علامه شاطبي سے وای لا بد د ابتدا د صورت کې بداوي علاوه د سوره براءتنا ولا بد منها في ابتدائك سوره سواها سواها نه مراد څه د سوره براءت کې بنوي حدیث کې راځي د الله پیغمبر ته به د صورت پته ترغه نه لګي چې ترسو به بسم الله نه خو په صورت براءت کې ذکر ان الله چې هغه په تور نازل شوی د جهاد حکم وکړي او په بسم الله کې خو امان دی په اتقان کې امام سیوطی رحم الله وی جل تذکر نشته چې جبرئیل علی السلام نازله کړي نه و نور پکې د علماو ډېر اقوال دي هغه داسې ویلي دغه قول د علی رضی الله عنه منقول دی چې بسم الله کې امان دی او دغه صورت خو په جهاد نازل شوی نو حکم د تسمیه د بسم الله تقریبا درې قسمه ده په ابتدا د صورت کې لازمه ده برابر خبره ده کې ابتدا د تلاوتي او که د تلاوت منځ خو بل صورت شروع کې تلاوت د قرات د امام د حمزه نه چې پاغي کې اډوشتنه دویم حکم دا دی چې اختیار دې درته پکې په دوو ځایونو کې منځ د صورت شروع کې علامه شاطبی سے وی و فی الاجزاء خیر من تلا په منځ کې درته اختیار دی مثلا یو سړی شروع کوي د یا ایها الناس اعبدونا نعوذ بالله خو به وای ځکه به وای چې فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله اخو درته مخ کې تیر شو بسم الله وای کو نه وای اختیار دی ورته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا لا طريق السلام أو بسم الله يوم سيدا اختيار ده دوين ابتداء قراءت ابتداء براءت د استاد تلاوت ابتدا ده او د سوره برات هم ابتدا ده په دې کې مو اختیار ده عام قراوی د تبرک د پاره بسم الله ویل شي د څه د پاره د تبرک د پاره خو صحیح خبره ده چې جایز نه ده ابو الحسن ابن غلبون ابو القاسم او ابو محمد مکی سے اجماع نقل کړي چې په ابتدا کې به هم نه وي په صورت براءت کې یاد امام سخاوي ذکر کړي چې تبرک جائز ده خو صحیح قول دانه ده کوم ځای کې به بسم الله نشي ویلې امتناع د بسمله نو یو خو بدلته نشي ویلې چې تلاوت کې کې او سورته برات را ورسېدو نو بدا څنګه کې چې ان الله بكل شيء عليم بسم الله نه دارک براءه من الله هغه کې درې وجې دي تاسو ته براشي فصل وصل تکتا یو ځل بسم الله په تیز ویل په یو ختم کې په غیر متعین ځای کې دا لازمی دي لکه تراویح کې قاری صاحب قران وای کنه یو ځل په تیز بسم الله وی هغه په هر صورت کې حفص رحمه الله د الله د پیغمبر نه د هر صورت په ابتدا کې جهرن تسمیه نقل کړي او زمون په مشایخ کې حسین علی رحمه الله او نور داسې علما دای دا عملو چې په تراویح کې به په هر رکعت کې جهرن بسم الله وي دا هر صورت په په ابتدا کې طریقه د ابتدا د تلاوت اعوذ بالله مو پیجن د بسم الله اوس چې تلاوت یو سړی قران کولاو کې تلاوت شروع کړي اعوذ بالله بسم الله سورت یا اعوذ بالله بسم الله د صورت من نګورا اولنه ابتداء القراءه مع ابتداء السوره مع ابتداء السوره استاد تلاوت م ابتداء او د سوره م ابتداء مثلا ته شروع الحمد لله رب العالمين دا وجه چې کوم د غایت المرید والا ذکر کړي و هذا الوجه افضلها دا افضل وجه ده ها اعوذ بالله و سا واخلي بسم الله و سا واخلي بیا صورت شروع کی فائدہ پکې دا د تعوذ د جدا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 محل د بسم الله د صورت منځ نه دی محل د بسم الله د صورت څه شی د ابتدا ده اوس به څه کوي قطع دویم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم دا دواړه وجه په دې کې جایز دي بعضی کتابونو لیکلي چې کله بسم الله وې نو سلور وجه دي کما کما جائز ده چې په ټول وقفو کې اعوذ بالله بسم الله جداوه ان قارون یا شروع شي او دویم اعوذ بالله وبسم الله دی یو زوی اول دو دی یو کل وصل الاول مع الثاني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان قارون په داسې طریقه وې دا دوه وجه جایز دي او رستنې دوه وجه نه دي جایز چې باغی کې وصل د بسم الله د صورت سره راځي ځکه بسم الله د صورت جز نه دی او تا ور سره یو ځای کو لکه توسوې بسم الله الرحمن الرحیم ان قارون یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان قارون خدا خبره صحیح نه ده صحیح خبره دا ده چې سلور واړه وجه سي دي دا جایز دي وګوره موږ وختي وي چې اعوذ بالله وي او بسم الله نه وي په منځ د صورت کې نو وقف هم جایز دی وصل خو وصل خو هغه ځکه نه دی جایز چې د الله نوم راشي ځکه رجیم معنا رټل شوی او د الله د نوم سره د رجیم په وسواله صحیح نه لکه تو شروع کې د الله يعلم ما تحمل كل انسانه او تو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله يعلم نه یا د پیغمبر نوم راشي یا یو ضمیر وی چې الله ته پیغمبر تراجی وی الیه يرد علم الساعه مثلا بل خبره دا ما چې کوم خبرو که بعض قاریانو دا کم کتاب لیکلی چې څلور واړه وجه جایز دي ځکه زموږ کتابونو څه لیکلي زموږ چې کوم د پاکستان کتابونه دی هغه وایي دا دوه وجه ناروا دي غایت المرید اوس چې د سورته براءت د منځ نه شروع کو سبکو کله چې قاری د براءت د منځ نه ابتدا کوي نو اختلاف دی بعضی وای د اول په شان به په منځ کې مسنوي دا اول په شان به په منځ کې تعوذ نه وي دا بسم الله به نه وي دا مذهب د امام جعبری رحمه الله دی حضر وا سره دا دوات تر ذکر نو موږ هم غلط شو دوات سره حضره حاضر شو حضر وا سره نو د د قول مطابق قاری ته دو وجه جایز شوی وقف او وصل ادویم قول دا چې بسم الله ویل په من د سورته برات کې جایز دی نو د دې قول مطابق څلور وجه جایز شوی دا خبره احکام قرات القرآن الكريم کې شیخ محمود په 215 صفحه کې ذکر کړي خو علامه شاطبی صاحب ویلی دی وفي الاجزاء خير من تلا وفي الاجزاء خير من تلا کبراءت وی او کده برات نه علاوه بل صورت رو په منځ کې قاری ته څه دی اختیار دی اوس التسمیه بین السورتين یو صورت د ختم کو بل شروع کې بسم الله بوي کنه بوي په دې کې د امامانو د تجوید درې ډلې دي یو دی مبسملین چې هغه د دوو سوراتونو په منځ کې بسم الله وای دا پنځه قاریان دي دویم دی مخیرین چې دای اختیار ورکړ کوي او کنه وي دای د پاره درې وجې دي وصل او بسم الله او سکتا دا سلور قاریان دي درې مغه دي چې بسم الله نه وای دا یو قاری دی امام حمزه سه ټول قران دا غو په نسبت منزله د سورته واحده دی هغه د پاره بیا دوه وجې دي سکتا بغیر د بسم الله نه او دویم وصل بغیر د بسم الله نه و چې څوک بسم الله وای نو دای د پاره څلور وجې دي او درې جایز دي او ناروا ده غير المغضوب عليهم ولا الضالين زمونږ د قراءت سند عاصم صاحب زمونږ امام دی د قراءت داغه سند چې د الله پیغمبر ترسینو د علی رضی الله عنه علی ابن ابي طالب رضی الله عنه باندې او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه باندې ختميږي عاصم صاحب قران لوستو د عبدالرحمن السلمینا هغه د علی رضی الله عنه نه او علی رضی الله عنه د الله پیغمبر هغه نه قران کریم لوستو دارنګ عاصم صاحب قران لوستو د زیر ابن حبیش نه او هغه په ابن مسعود رضی الله عنه قران لوستو او هغه د الله پیغمبر نه لوستو نو حفص رحم الله روایت چې مونږ ته کبا رسیدلې نو دا په دې طریقه باندې را رسیدلې داغه بیا دو شاګردانو د عاصم سه یو شعبه او بل حفص ته د خپل روایت نه غزان خبر کوي کنه زمون قاری څوک د عاصم سه دو شاګردان دي حفص او شعبه حفص روایت به د علی رضی الله عنه په طریقه خلکو ته خولو او د شعبه هغه به د زیر ابن حبیش د ابن مسعود رضی الله عنه پر روایت خلکو ته خولو یعنی د شعبه چې کوم روایت دی آی د چانه زده کړو د ابن مسعود رضی الله عنه غو طریقه وا ازمو چې کم ده د علی رضی الله عنه طریقه وا زمون روایت د حفص د حفص ابن سليمان ابن مغيره ابن ابي داود الاسدي الكوفي جامع به خرصوله دا د عاصم سے پرکټه او کنیه او ابو عمرو د د د پاره ټول امت گواهی کوي په قبول باندې تیز حافظه والو امام شاطبی د ذکر کړي وحفص وبالاتقان كان مفضلا حفص رحم الله ډیر متقن قاریو په دې ورته الله فضیلت ورکړو عاصم صاحب چې وفات شو ټول خلک به بیا حفص تراتلل یحیی ابن معین هغه ذکر کړي په روایت صحیح سره وی حفص رحمه الله اعلم اصحاب من اعلم اصحاب عاصم بقراءته د عاصم سے په قرات چې ډېر پویدو نو حفص رحم الله پویدو ډېر د دنیا خلکو د دنه قران کریم لسته نو خپل روایت مو مو پیژندو اوس راځو مخارج ته مخارج الحروف په مخارجو کې به د سو خبرو پیژندل لازمی او ضروری وي تعریف د مخرج تعداد د مخارجو اقسام د مخارجو اصول د مخارجو فائدہ د مخارجو طریقه د معلومولو د مخرج تعریف د حرف تعداد د حروف تعریف د سا او د اواز ځکه دا سا او اواز نه څه جوړیږي حروف جوړیږي کنه مخرج څه ته وایي ايسر البيان في تجويد القرآن ولا ذکر کړي چې مخرج په لغت کې محل الخروج ته وایي زید راوته اصطلاحي تعریف څه دی نو په التحديد کې امام دانی سے تعریف کړي الموضع الذي ينشأ منه الحرف دا غزه ده چې دې ځنه حرف جوړیږي او روزي اے تجوید چې شروع کین اول به مخارج پیژنې کن او زبر غطا اصول د تجوید وی علامه جزري صاحب سوي اذ واجب عليهم محتم قبل الشروع اولا ان يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات قاری صاحب ته د تجوید د شروع کولو سره د مخرجونو پیژندل لازمی او ضروری دي هدایت القاری ولوی مخارج جمع د مخرج د مخرج په لغت کې څه ته وایي اسم لموضع خروج الحرف او په اصطلاح کې هغه وي محل خروج الحرف ته وي دا څه ویل تعداد د مخارج دویمه خبره نو اول خبره خدای زده کوي چې مخارج تاسو دې قاعده کې مشته تاسو که قاعده وکړه مخارج ابتدا کې په دوه قسمه دي مخارج عامه او خاصه نهمه صفحه ده مخارج عامه څه ته وایي چې نسبت وشي اندام ته دا خپل تعریف دی ورنه بعضی نور تعریفونه هم کړی خو مزیدار نه دي كل عضو من اعضاء النطق الخمسه پنځه اندامونه دي کنه چې غینه حروف ادا کیږي شونډې دي جبه ده او حلق ده مرای او دو داسې دي چې هغه نه حروف ادا کیږي خو پټ دي چې خیشوم ده او د خلی دن خالی حصہ ده نو مخارج عامه دي ته وي چې اندام ته نسبت شي مثلا ته وي دا د جبه حرف ده دا د شوندو حرف ده دا د د مرای حرف دی دا تا مخرج عام ذکر کو مخرج خاص دی ته ویل کیږي چې په هغه اندام کې بیا خاص دی ذکر کی لکه توس وې په جبه کې د جبي سو کې نه ادا کیږي په مرای کې د اقصای حلق نه ادا کیږي ها په شوندو کې د لوندې سي نه ادا کیږي دا تا مخرج خاص ذکر کو اصول المخارج هم دي ته ویل کیږي مخارج خاصه هاي کې اختلاف دی څوک وی ولستی دا قول د خلیل صاحب دی د امام جزری صاحب دی څوک وی شپالس دی 16 دا قول د سیبوی د امام شاطبی د ابن بری اسوک وی سوار لستی دا قول د فرا د قطرب د امام جرمی د ابن کیسان دوی اقوال دي وګوره څوک چې د خلیل صاحب قول ذکر کوي چې مخارج ولستی نو پاغې د لګزان پوي کی ښا ځکه د خلیل صاحب کتاب څه شی دی چې داغه نه ته مخارج راغلي داغه د کتاب نوم د کتاب العين دا اولغه کتاب دی چې په معاجمو کې لیکل شوی دا قاموس او داسې ځونه خرست وروتل ابتدایي کتاب چې لیکل شوی دی هغه کتاب العين د خلیل تیب دی او دا نوم د عین ورته لیکي خو دا غي پورا مقدمه بیا تاسو وګورئ نو پاره کې تاسو ته خبره واضح شي خلیل صاحب چې دا مخارج ذکر کړي ولس آیا د په کتاب کې شته چې دا وایي مخارج ولس دي ټولو کې مخکې چې د مخارج د حروف خبره کړې نو امام خلیل صاحب کړي خلیل ابن احمد الفراهیدی د لوی علماو د اهل لغت نه دی خدای امام سیبوی استاد دی دا علم علم العروض چې کوم دی کوم د شیرونو علم دا په خپل کتاب کې ذکر کړی چې مخارج لستی دا څنګه دی ویل چې ان المخارج 10 خو بس چې ویش مارې نو سودی لته ذکر کړی د دو شاګرد د سیبوي څخه خپل کتاب کې شپاړس ذکر کړی امام ابن الجزري رالو او د خلیل صاحب د مذهب خبره راواغسته و امام خلیل صاحب وای چې درې حروف دي چې هغه د جوف نه ادا کیږي د خلی دن خالی حسینا الف مد واو مد او یا مد نو ګورا امام جزري رو لګیدو او د کلام د سیبوی نه دا خبره راواغسته چې مخارج سوره دي 14 او د کلام د خلیل صاحب نه دا خبره راواغسته چې درې حروف داسې دي چې د خلی د نقاله سینا ادا کیږي نو دا د خلیل صاحب نو دواړه مذهبونه راجمع کړ امام جزری او مرکب مذهب جوړ کو د کلام د خلیل صاحب او د سیبوی صاحب نه نو امام جزری چې وای مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر مخارج ولستی او دا چا غوړه کړی دي خلیل څه به غوړه کړی دنو مقصد څه دی شپاړس خوځي مصیبه وی چې ذکر کړی زما د جزری ته لګنې پوستازانو کې راځي دا غنه نقل وکړو شپاړس خوځي به وی تم ذکر کړی ادا نور سره خلیل ته زیات کړی نو ول شول نو مرکب مذهب دی ها ځکه کته زونه څوک تاسو کې چې ته چې خلیل زبیری دي چې ول استکم زکی ویلی علي صاحب نه دی ویل چې هغه ویلي لستي خو بیا ویل دي چې سپه کې په هوا کې دا کېږي نو هغه چا راواغستو امام جزيري صاحب راواغستو دی بل مذهب سره ولګولو د تعداد د مخارجو بارا کې تاسو واورېدل چې څوک وي ولسته څوک وي شپالسته څوک وي سوار لسته بعض علما وایي نه چې 29 حروف دي نو 29 مخارج دي چې څومره حروف زیات دوره مخارج دي د هر یو عبد الرزاق په تذکرۃ القراء کې ذکر کړی وی والحصر تقریبا وبالحقیقه د علماو خبره په دې راجم شوې ده په دې درې وقوالو او بهتر قول پکې ده ولسو ده اقسام د مخارجو دا مونږ وو چې مخارج عامه او خاصه هغه تفصیل مو کو بیا ګوره په بل تقسیم سره مخارج په دوه قسم دي مخارج محققه او مقدره یو ته وای مخرج محقق او بل ته وای مخرج مقدر مخرج محقق دی ته ویل کی ما له جزء معين من اجزاء الحلق او اللسان او الشفه چې زه معلوم وي ما له جزء معين من اجزاء الحلق او اللسان او الشفه چې زه معلومي لکه مثلا په شوندو کې ته دلته نه با ادا کیږي طرا کې ته د جبې د طرف نه ادا کیږي زه معلوم دی کنه نو دا محقق شو او مخارج محققه درې دي لسان شفتان حلق جبا شونډي او مرای او مخرج مقدر څه ته وای ما ليس له جزء معين من اجزاء الحلق او اللسان او الشفه چې زه معلوم نه دا دوه دي خيشوم او جوف الفم اے خيشوم د پوزي دنه قالي حصہ ته کو تکي خوښ شې دې زنه غنا دا کا او ته بس د پوزي دنه یې نه غنا دا کی زه پکې خاص معلومه نه ده یا د خلی دنه قالي حصہ نه چې کوم حروف ادا کیږي لکه را بشي تو سوی الف په هوا کې ادا کیږي ته ویل شي چې دې ځکه زه معلومول شي نه فائدہ د مخارجو غایت المرید والا ذکر کړي دا مخارج په منزلي د میزان او د تلی دي په دې سره ته حروف وزن کې او چې رستو صفات ذکر کو نو البته وایو صفات په منځلې د معیار دي نشي لکه مثلا ته بازار کې خټکی اخلي کنه نو چې تله کې تلی درتا یا اندوانه یا بل څه نو دا د دې لپاره څه شو وزن شو چې بیا ته ګوري کله پکې سورې مو کې چې خوګه ده کنه دا معیار معلومه توس نو مخارج په منزلې د میزان دي طریقه د معلومولو د مخرج عدالت حرف به ساکن کی او مخکې به همزه ولګي نو کوم ځای چې आवाज ودرېدو دا به د مخرج د پارسي د دې حرف د پاره به مخرج وي ته وې زه د با مخرج معلومو اب د شین مخرج معلوموم اش کوم ځای چې आवाज ودرې نو دا د حرف لپاره څه شی دی مخرج دی وګوره بیا چا دا ویلي چې فتحه به ورکه او که کسره به ورکه او که ضمه به ورکه سو کوئی فتحه نه کسره ورکه ځکه چې هغه څه شی دی پاغه تر له خو ظهور کی ایب خو یو خبره یاد اوساتئ یو د دې حروف نمونه دي او بل د دې حروف مسمیات دي ها په اسم او په مسما کې څه فرق نشي کولای هغه بیا په الف باتا نه پوي یو د دې حروف نمونه دي او بل د دې مسمیات دي ستانوم د عبد الله او استاد تشخص خارجي دي د پارسي شې شو مسما شو لکه دا کتاب دی د دینوم د کتاب دا پانه او دا غته څه شی درای مسما ده الف با تا ثا جیم دا نمونه دي حروفو اوس کته تاسو کوی چې دا ادا کا او تا وی الف با دا خو علم واغستو لکه تعالی سو کوی روټي خو راو ته لوي روټي ها و دې خوړه نه دا خوړه دا چې تعالی سو کوی الف ادا کته الف نغم الف وی تام الف وی ناغا دا کو نه تنوم دی واغستو دا حروف چې ادا شي نو د دې مسمیات ادا کیږي اسماء نه ادا کیږي الف لکه بعضی وخت کې به قاری ته وایي چې الف په هوا کې ادا کیږي نو طالب به وایي نجی الف کې خلان دي شونډه ولګي د غاخونو سره الف څنګه هوا کې ادا شو نه نوم دی ادا کیږي بسنګا دو طریقې دي یو دا چې متحرک کې او رستو به څه شي شي رستو به ته هاي ساکنه ولګي نو څنګه بشي به ته سه جه پوهیږي کنه پوهیږي دا تاسو نو تک په سبانه وکړو په مسما یا به دا څوک چې دا به ساکن کې مخکې به حمزه ولګي تعالی سو کوئی جیم ادا کا ته به اج تا ادا کا ات جیم نوم ده او اج دا مسما ده حای نوم ده اح دا مسما ده الف نوم ده مسما به څنګه شي چې مخکې ته حمزه ولګو ا دا اول کې حمزه او اخر کې الف دا شو په هوا کې الف نوم ده ا دا مسما ده څوک په دې باندې پوښو اسم او مسما باندې پوښوي خلیل سے بیا ځل خپل شاګردانو ته وی په جعفر کې راته جی مدا کوي نیو طالب پکې وی جی وینه د مسما ته پوس کو موتای سمدا کو مسما یو وایا وایا چې اج یا وایا چې جه تاسو په دې باندې پوه شوي کنه نو د اسم او د مسما په منځ کې چې فرق نشي کوله نه به وي چې الف څنګه پاوا کېدا کی او به وي چې دا جیم لاسه شي خلک وایي چې جیم په څه کې ادا کیږي د جبې د منځ نه ادا کیږي او دلته خو جیم څه شو شوندو نه ادا شوې جیم ننې زه شوندې ملګو ته جیم وایا مونږ چې وایو دا حرف لانی دی نه ادا کیږي مسما یادو په خبره پوه نه شوې تعالی چې څوک دا بوتل په ټوخي کې کار کوي نه چې پالماري کې پروتي ټوخي کې کار کوي کويس کې دا سي دا جیم چې ادا کیږي د جبه د من نه نو دا مسما ادا کیږي سمې نه ادا کیږي بل خبر حرف د حرف تعریف حرف په لغت کې طرف ته وایي حرف په لغت کې طرف ته ویل کیږي ومن الناس من يعبد الله على حرف بعضی د دې خلکو راغو سوق دي چې الله عبادت کوي په یو طرف باندې معنا شک دی شکمن سره هم څه شي طرفي من د میدان ته نه دانګي کنه تاسو په خپل قاعده کې وګورئ دولسمه صفحه کې موږ د حروف ذکر کړي الحروف هم قتل حروف ذکر ذکر کو چې مخارج د څه مخارج موږ د څه ذکر کو نه نه دلته کې پروت دا دی دا دی مکی صاحب ذکر کړی وای حرف څه ته ویل کیږي طرف كل شيء حرفه من اوله الى اخره لکه دا کتاب دی د دې دا حرف دی دا دا طرفونه دي کنه په اصطلاح کې څه توحیدی کتاب والا ذکر کړي صوت اعتمد على مقطع يعني مخرج محقق او مقدر دا سی ویلی صوتون دا یو आवाज د چې اعتماد کړي علی مقطع په یو مقطع مقطع نه مراد څه دی علی مخرج په یو مخرج باندې چې مخرج سي محقق وي محقق مخرج مو پیژندو کنه چې زه معلومي او مقدر یا مقدر وي چې زه معلومه نوي دا د حرف څه شی دا د حرف تعریف دی بیا دا حروف چې کوم دي د دې عدد عدد د حروفو په دې کې د علماو درې مذاهب دي یو مذهب دا دی چې حروف تیشتي سودی 28 دی وایي چې دا همزه چې کوم ده همزه دا هم بس دغه الف ته دلیل څه دی دلیل دا دی چې مونږ دا همزه لیکو نو څنګه یې لیکو ځان ته لیکو نه همزه مونږ په الف باندې ولیکو کنه الف لګو بره په همزه یا لاندې همزه نو دا مو یې الف ته بل دلیل دا دی هر حرف چې شروع کیږي نو په خپل مسما شروع کیږي اے هر حرف ته وګورئ مثلا جیم را واخله د سنه شروع دی د خپل مسما نه چې جا جی جی شین د خپل مسما نه شروع دی اول کې شین دی کنه دی لام د خپل مسما نه شروع دی اول کې لا او الف د خپل مسما نه شروع دی نه الف اول کې حمزه ده ا نو دا حمزه ده وای په خبره پوه شوي کنه تاسو ته تجوید په کتابونو کې وای وای حرف ته حرف ځکه وای چې حرف په معنا د طرف راځي او د دې حرف غو مقصودی حرف هم په طرف کې جیم کې درې حروف دي جیم یا میم مقصودی حرف په طرف کې د چې جیم دی په قاف کې درې حروف دي قاف الف فا مقصودی حرف په طرف کې د چې قاف ته قا او وای الف کې درې دي حمزه لام فا مقصودی حرف په طرف کې چې حمزه د نو دا حمزه اصل کې په دې مذهب باندې رد ده حمزه خو کله په واو مرাজি یؤمنون حمزه په سره غلې ده په واو راغلې ده او په یا باندې مرضی حمزه وبئر معطله یا قا په قران کې حمزه چې په یا باندې راغلی یا بئر په یا راغلی دا خپل ته یا منځ کې نو پته نه لګي البارئ مثلا حمزه په یا راغلی دا او دا حمزه په یا کله راځي حمزه په واو کله راځي حمزه په الف دا ځان ته د حمزو خپل څه شی دی د کتابت ته همزه خپل قواعد دي ښا ناغزان ته قواعد دي عربی بهرحال چې ته الف ته همزه زکوي چې په الف باندې همزه راغلي نو بیا خو واو تم همزه وایا ځکه په واو همزه راځي بیا خو یا تم همزه وایا ځکه چې په یام سره راځي همزه راځي او که بیا داسې وینو بیا خو حمزه څه شي دی انور خبرې خو پرې ده هغه حمزه لفظ چې کوم دی حمزه تن حمزه کې اول کې څه دي نو بیا حمزه ته هاو وایي هغه حمزه مو وایي که په خبره باندې پوه نه شوي دا په دې مذهب رد دی بل دا ده چې تحفه الاطفال والا ذکر کړي چې الف پس د میم ساکنه نه واقع کیږي الف پس د میم ساکنه نه د هغه ذکر کړي الف پس د میم ساکنه نه نو واقع کیږي لکه یو میم ساکن د نورستو ته الف نه راځي ځکه الف په خپل څه ده ساکن د نو اجتماع د ساکنینو براشي غوي والميم ان تسكن تجي قبل الهجاء لا الف لينه لدى الحجاء والميم ان تسكن ميم چې کله ساکني تجي قبل الهجاء د ټول حروف هجاء نه مخکې راتلې شي لا الف لینه الف مده مخکې میم ساکنه نشی راتله د پاره د خاوندانو د عقلونو او قران کې راځي یا ایو الذین آمنو علیکم انفسکم علیکم کې میم ساکن ده کنه ده او ورپسې انفسکم کې څه دي کته دا حمزه الف ته نو هغه وای ناراضي او دلته راغله نو تحفت الاطفال والا دې دروغ جن کو دومره غټ قاری صاحب دې که په خبر باندې پوه څوک به پوه شول قاعده د تجوید دا چې د میم ساکن نه پس الف ناراضي دا د قول په کړه لا الف لینه نو کته حمزه ته الف وینو علیکم انفسکم خراغله حمزه معلومه شو چې حمزه الف نه ده بل دا چې حمزه مبدوءه متوسطه او متطرفه حمزه په ابتدا کې مرাজি په منځ کې مرাজি په آخر کې ابتدا کې راضی کنا ابدا منځ کې راضی کنا تاتونا او په آخر کې راضی کنا السماء او الف باندې ابتدا نه کیږي په الف باندې ابتدا د سره کیږي نه بل خبره یو داو چې موږ وی حروف تیشتي او پاغي موږ رد وکړو ایت الف وباسي زمانه دویم مذهب د حروف هجا 29 دي الف هم حرف ده ها حمزه ځان ته حرف ده الف ځان ته حرف ده دا صحیح مذهب ده خاصه د قاعده کې منتی ذکر کړی او ځان له خبره ده چې وې دا پرتیا ده او دا غونډیا او استاد د فهم د پاره یاګانو قسمونه ذکر کړی او هاګانو کوم قسمونه دي کنه غونډي هي او چرګي هي او لکه پرون مې دلوي کونټی لامو کینچی لامو درې مذهب دا ده حروف دیرش دي سودي عدد الحروف 30 دای غنم حرف حساب کړو ان شاء الله په دې قول برت کو چې کله غنه تورسو چې غنه صفت تک حرف ته او چې چا کوم اعتراضونه کړی دا غي به جوابونه کو مونږ وایو غنه څه شی دی حرف نه دی غنه صفت ته سره د دلایل نه اسنه دا وی غنه حرف دی ځکه دې د پاره مخرج دی او مخرج دی مګر د ولا صوت الا للحرف او اواز د څه د پاره د حرف د پاره جواب دا دی چې هر اواز د حرف د پاره نه اواز خو خرم کوي نو ته به چې د جیم ادا کو قاف ادا کو ها هر اواز د حرف د پاره نه توتی مواز کوي مرغی موازونه کوي نو دا خبره هم صحیح نه ده 29 بالامتراء تاسو یو نری غونتی کتاب د تی بی سه دا نه دی دا دی او ما سره شرح مشته منظومه المفيد في التجويد لدينا بين ان شاء الله تاسو ډیر شیرونه کې دې شې د حروفو کې و دا منظومه ده او د دې شرح مشته ده کومرګری وې زره دې شرح جواب کوم ده غایت المرید فی شرح المفید نو د ویل دي حروف منطوقه دغه دي ګوره یو حروف منطوقه دي ونتیس بل حروف مکتوبه دي هغه ته حروف ابجدیه وای کنه ابجد حروف چورته تاسو وای ابجد هڅوک چې په څه نه پوي ګوي مړ ته ابجدو کې لګیا نو که ابجدو باندې څوک نه پوي کنه هغه 28 حروف دي خاب جدو والا او په نس د مغرب علماو ترتیب داسې دی ابجد هو وضح الطي کلم صعفض دوات سره او قرست سين تا فخذ اول ضاد او بیا غین او بیا شین ضغشن د شاطبی سیب ترتیب هم د مغارب او دا چې کله د شاطبی سیب منظومه وای کنه الته بیا تاسو ته پته ولګی دي حروف ابجد په طریقه غسر جمع کړی دي اشارات او رموز را جمع کړی ومنهن للكوفي ساء مثلث وستتهم بالخاء ليس باغفلا عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع وكوف وشام غالهم ليس مغفلا وكوف مع المكي بالضاء معجما وكوف وبصر غينهم ليس مهملا وظن اقتشين للكسائي وحمزة شاتي بك تشين ذكر شمرات تسوكي کسائی صاحب او حمزه صاحب رموز دی التا وقل فيه ما مع شعبه صحبه تلا جزري صاحب چې کوم دغه مذهب د مشرق والا دی خود شاطبی د ادب د وجنا د شاطبی سره سره مرګره شوی ور علماء به یو بل دمر ادب کولو خپل مذهب د شاطبی سره څه شه دی د مشرق والا مذهب دی خدا ادب د وجنا د شاطبی سره سره مرګره شوی د نوې خلیل صاحب چې راله وي دا بله څه خبره ده حمزه به یو شکل بینی نو د عین نه سوال وکړو او دا سره ته کټ کو د عین او د حمزه د پاره سو ګرځولو صورت او ګرځول چې دا د حمزه صورت شو اولی بل حرف ولین راغستو هی دا عین ورسره نږدې ده کنه عین د وسط حلق نه ادا کیږي او حمزه د اقصا حلق نه ادا کیږي د دې وجه نه داسې وکړ نو نتش ول حروف حروف چې کوم ده نتش ول دا حروف هجائیه یادو مغه نتش ول دا ترتیب چې ورکړ الف با تا سا دا چا ورکړ تاسو جیم خازالو لندي الف نه یا په دا ترتیب چې ورکړي دا نصر ابن عاصم الليثي سه ورکړي نصر ابن عاصم الليثي دغه ترتیب سره موږ ته حروف لیکلي دي الف نه یا پورې دا ولې لیکلي داسې وجه څه ده هغه کتلې دي چې کم حروف یو شان ته وکړه د دواړو غوګونه یو شانو د چا پکې پوز اخکران یو شانو نه یو ځای کړی دي با تا سا یو شان دي کنه دي په لیکلو کې نو هغه یو ځای ولیکل جیم ح خ یو شان دي کنه دي نو هغه څه وکړ دال زال یو شان دي کنه دي را ز دغه شان سکینه در باندې نازلېږي وښه هیڅا وته کېګه ما ته کې استادو موږ یو طالب کیسه کوله یو بچی غایسته په درس کې یو طالب دوه داسې کنه او هغه به ډیکس له دبم ورکول خو تیز او ډیکس له دبم ورکو چغه کنه وای پاسه طالبہ نو طالب د ډب سره غم غاز ورکو زه ولې چې اوس په غمخه پاتې اوس یو د تازه کې نو ویښ شي خو ور بیا دا کار کو ایو مرګره نو چرته طالبانو سره مرګره نه بل شپې ګرځي دوه په خوب کې مرګره له وچ نه چي به مخه د چې کلم روان شپ زه خوب کې نو ما بني چې په ځان نه پوهیږم چې تر په بل طرف لاړ نشم نای بهونیو یو ځل یو خېټه خراب شي او خو صحیح را پاتې دو اي نیولې وي چې تاسو خوب کې هغه له ویخه مې نه دا خو به توې چې دوی ما دا خپل قول نه رجوع کوي دوباره به ما څوک نه نیسی وای د خو ویخه مې وای ها بیا ورته دا نقطې ورکې د دې خبره ورستو ذکر کو چې دا حروف نه دا حروف په ابتدا کې په دې نه حرکاتو فتحه کسره ضمن په نو او ټکیم پکې نو ښا تاسو چې کله د عثمان رضی الله عنه هغه ابتدایي لیکلو ګوري چې په کومه طریقې قران راجم کړي هغه کې یو ټکی نشته په تا کې ټکی نشته په سا کې نشته په جیم کې نشته په ذال ټکی نشته په خبره پوهیږئ که اوس بورډ نشته ګن تاسو لمه طریقه خوله زمون په پښتو کې چې یو لفظ ولیکي ټکی په نه کې ته په پوهیږي ځکه ته پښتوني په خپل لبه سره پوهیږي عرب هم په پوهیدل د سیاق او سباق نه به معلومون چې دا تازه کې جیم دی لکه زه اوس دلته په بورډ ولیکم چې اوبه راوړه او زرشا کټکی په نه کوم ته په پوهیږي اګه عربی کې مې دلو لیکل بیا په نه پويږي نو عرب به په پويدل ها نو هغه دوه کارونه وکړ یو خو حروف څو وکړ مرګري مرګري چې کوم یو شان یو بل سره یو ځای کړ دوی مې ولا ټکی ورکړ ټکی ځکه ورکړ چې اوس الف نه پسې بام به ټکی لیکل وي عجم ولا او تایم به ټکی لیکل وي او سایم به ټکی لیکل وي خدای خبر چې موږ د څه جوړو موږ ځلې په ورپسې درې کیشتای نو هغه دا خدمت وکړو الله دې په رحمتونو راوړي چې دومره مونږ سره احسان کړ دا الف چې په اول کې راغله ده کنه دا حمزه د اصل کې ښا الف ورته مجازا وای په خبر باندې پوښ ځکه د الف خپل صورت دانه دا د حمزه صورت ته د الف ورته سوې مجازا نو سورو غوښو